ډیر قدرمن اجي مولوي صاحب رحم الله ملامداد محمد یونس پښتنه کوي یو کس چې جنگ کې په زور تسلیم شي مرګ روا ده او کنه حضرات د دغه سړي هغه مرګ په عین جنگ کې روا دی کنه چې په عین چې د توفق فلاس کې دی او دل کې په دغه وخت کې ولې پر دا غړ باندې او سر کله واړې مردارې کې زموږ دا ټول کتابونه راوړي په رد محتار کې باب البغات دریم جلد اوله مسله همدغه د بغاتو مسله ده چې دغه جنګ په کافر اړه نه لري چې خامخا به کافر وي او د ده مرګ به روا کېږي مسلمان یې واجب القتل نو د دې هغه بغاتو د دې یاغیانو د دغه باغیانو په حکم کې راوړي چې د سلطان عادل لکه حضرت عمر فاروق یا حضرت عثمان رضی الله عنه رضی الله عنهما د دغسې عادل واچا د اطاعت چې یو قوم خارج شي هغه ته یو شبه لا ان پیښوي اشتباه ورته پیښي چې دا زموږ په باچا کې دا فلاني غلطي سته دغه بد عملي سته دا دی ولې نه اصلاح کوي په دغه خاطر باندې دی و اصلحې ته لاس اچولی حکم دا دی چې باچا د اسلام یې خبر ورکړي دا قوم چې څوک دې ورواستي هغه ازاله د شبهې جې وکړي که دی نه تسلیمېده بیا دې نو زرې زرې کړي نو دغه خوارج د دې حکم دا دی که چیرې دې بیخ درلود خونځه یې درلوده بل ځای کې ملګري اعوانو انصار درلوده نو چې هغه بندي یې په لاس درغی هغه مړ کړي او چې زخمی پر ډاګ باندې پروت و هغه هم ضربه کوي چې یو آن حیات ورته پرې نه ږدي او که د دوی بیا ختم سوی و هېڅ شی نه درلود نو چې اتراریان دي په هغو پسې دي بیا څوک نه دي او چې هغه مجروحین دي هغه دې نه وژني او چې بندیان په لاس ورغلي دي هغه دې بیا نه قتلوي وسله